کیږي باغی نلس قوانینو کې تر دې پورې دولس قوانین ذکر شو او تقریبا د نهم لسم یو لسم او دولسم دا قوانین چې ودا د زنانو سره متعلقو د نساو سره احکام سره متعلقو مخکم لا بعض قوانین داسې دي چې هغه د زنانو سره متعلق قوانین دي پاره کې اوس د دې ځای نه دیار لسم قانون شروع کیږي دیار لسم قانون چې دی دا متعلق دی د نکاح د وینځو سره چې یو خو آزاد خزی دی حری دی او یو وینځ خزی دی هغه دی چې مطلب دا دی د کفارو نه اونی ولې شي په جنگ کې او بیا هغه وینځ جوړ کړی شي بیا هغه یا ایمان راوړي یا کافری وي په دغه حالت کې په یو حالت باندې ویني دا غي متعلق بعض احکامات ذکر کړي چې په هغه کې یو دا غوي سره د نکاح کولو داغي د پاره بعد شرطونه ذکر کړي دویم نمبر چې داغوی نکاح کیږي نو د هغه بعد صفات ذکر کړي دریم نمبر کچرته د نکاح نه ورستو د هغه نه بدکاری وشوه د وین زنا چې هغه نکاح کړی دی او بیا د هغه نه بدکاری وشوه نو بیا د هغه سزا ذکر کیږي او په اخر کې سلورمه خبره په دې کې د افضلیت ذکر کیږي چې غوړه کار په دې کې څه دی په دې یو آیات کې د سلور احکامات دي یو دا چې د نکاح د وینځو سره په کوم شرایطو دا دویم نمبر دا غي صفات بسې دریم نمبر دا چې کله د نکاح نه ورستو هغه نه څه بدفعلی وشو او سلورم دا دی چې افضل نکاح کول د وینځو سره دی او کنه افضل د وینځو سره نکاح نه کول دی نو دا سلور احکامات او سلور قوانین په دی یو په دی یو قانون کې دا سلور شقه یو قسم ته بیانېږي او د مخ کې آیات سره قربت داده چې په مخ کې آیات کې بیان د چاو د نکاح سره متعلق د حرام او د حلال نو پنځلس محرمات ذکر کړل په مخ کې ني آیات کې چې پنځلس قسمه زنانه سره نکاح نکېږي او بیا دا غینه ورست ویل چې وحل لکم ما وراء ذالکم د دین غیر استاد تنور سدی بیا جایز دي دتا نو هغه باقی چې کم جایز اقسام دي نو پاغي کې اوس یو قسم وینځم دا نو دا هغه درته ذکر کوي چې دا هغه سره نکاح څنګه ده نو مخکم د نکاح بحثو او اوس هم د نکاح بحث دی هغه دا دی ومن لم یستطع منکم طولا ومن لم یستطع او سوک چې پتا سو کې طاقت نه لري طولا د مال مالی طاقت طول نه مراد ته د مالی طاقت دی وسی نشته دی د وینځه مہر نشي ادا کوله اين کې حل محسنات چې نکاح کې والی آزاد خزه المؤمنات مؤمنانه نو په دې ځای کې دوه شرطونه راوړل یو شرط دا ذکر کړو چې وینځه نکاح به الکه چې کله ستا د آزاد خزي سره د نکاح کول وس نوی نو بیا وینځه سره نکاح وکا دویم نمبر خبره دا وکړه چې دا وینځه چې وی دا به مؤمن وي دا وینځه به مؤمن وي خو ګورئ دا د کمال د پاره شرطونه بیانې چې بهتره بداوي چې ستا وس نکیږي نو بیا علی د وینځ سره نکاح وکا که وس د کېدو طاقت دی وو چې د آزاد خل سره نکاح وکي نو بیا کولای شو کنه شو کولای امام شافعی صاحب د دې آیات نه استدلال کوي هغه وای بیا نشه کولای د وینځ سره نکاح احناف علما وای چې نه دا شرایط چې کوم دي دا نه دي دا صرف فقط چې کوم دی نو د کمال د پاره چې خه خبره عظمت دا دی چې د سړی د آزاد خزه وس کیږي نو د ویند سره د نکاح نه کوي خو کوي کړو نو کیږي کیږي پوښوي نو دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې په ویند کې مؤمنه شرط دی او کنه نو یو کو مشرک وینځوي هغه سره کو نکاح نه کیږي المشرک خلق سره مطلقاً نکیږي یو کتابیان دي يهوديان دي او نصارا دي په يهودو نصاراو کې د کمی وینځ سره نکاح کیږي او کنه کیږي نو آو داغه سره کیږي سورته مائده کې براشي چې داغوی د آزاد خود سره نکاح کیږي لہذا داغوی د وینځ سره نکاح کیږي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله تعالی لوی نعمت په دې امت باندې یو دا دی چې دوی ته د وینځو نکاح هم جایز کړی دی خو په سبان دی او وینځو نکاح جایز کړی سره د دینه کمالدار ولینی کمالدار ولینی نو ګور هغه نه دا معلومیږي چې وینځ سره نکاح چې کوم دنو جواز لري ولو که تمالدار وي وینځ سره نکاح جواز لري اگر کاغه يهودي وي یا سوي یا نصراني وي نو هغه سره نکاح کیږي خدا متاس تفرون ویلو چې یو د خپل وینځ سره نکاح ده نو د خپل وینځ سره خو نکاح نه کیږي هغه سره خو کورواله په ملکی یمین باندې کیږي چې بس هغه ستا وینځ سره لہذا ته جایز ده خو یو پردی وینځ ده نو د پردی وینځ سره چې ته نکاح کینو هغه سره کیدی شي حجی والله اعلم بایمانکم دا اوس وجه بیانې چې یو سړی به وای زب وینځ سره څنګه نکاح کوم وینځ به سي ایمان به سي الله وی والله اعلم الله تعالی خپوه دې به ایمانکم په ایمانونو تاسو باندې الله تاسو ایمانونه معلوم دی هغه ته پته لګي کله کله د وینځ ایمان هغه د آزاد خزینه کله د غلام سړی ایمان د آزاد سړی نه غسوی هغه مضبوط وي او قوي وي نو دا څه خبره نه فنکحوهن نو بعضکم من بعض بل خبره راته کوي یو سړی وای یاره وینځ سره نکاح دا خو نه کومه سبا وینځ ته ګوراو خوش کنا دا خو ډیر کمزور ذات ته الله وینا په ذات پوجا ته دغه مکوا بعضکم من بعض بعض استاسو نه د بعضو نه دی مطلب دا د ټول د آدم علی السلام اولاد دی تاسو د یو بل سره ټول په یو نسب کې شریک یی نو لہذا دا مکه وی چې مطلب دا د چې ګندا په زمانه ډیر لاندې ده دې سره د نکاح نه کوم فنکحوهن نو نکاح و سره کوي باذن اهلهن په اجازه د مولاګانو دا غوي د اهل نه مراد دي دا کې دا غوي خاندان نه دی دا غي هغه آکاد چې د چا وینځل ده نو دا غي دا غي په اجازه باندې بت نکاح کې دا غي په اجازه باندې نکاح کې چې د چا وینځل ده واتوهن ورکه یو ورکه وی غویتا اجورهن مہرون داوی بالمعروف پنه کې طریقې سره مہر باورکه اغي تک داغي مالک تبه ورکه نه دا غي مالک ته به ورکی خو لیکن دا خبره ده چې هغه ته دی ورکو نو دا داسې لکه چې مالک ته ورکی ځکه هغه ټول کارونه چا د پاره کوي مالک د پاره کوي او بالمعروف په معروف طریقې سره مطلب دا دی چې ټال مټول او دا وخت کې نه کې چې تو چې را ودرېګه دربه کماوده کې وخت لګي نو دا کار باندې کې خاجی محسنات په داسې حال کې چې دا وینځي واده کوونکی وی ځان پاکونکی په واده سره غیر مصافحات نوی بدکاری کوونکی زنا کوونکی دانی چې کنه مطلب دا دی تو سره واده وکا او دا وینځ ته ګورا چې وینځ د کم کیفیت والا ده پوه شي په وینځ کې ډېرې بیکاره بدکاره موي نو چې هغه ونکي ولا متخذات اخدان او نوی او نوی ولا متخذات او نوی نیون کی اخدان د پټو یارانو اخدان د خدن جمع ده خدن د خزی اغا دغه ته ملګری ته ویل کیږي چې هغه په پټه باندې نیولې وي او وسره بدکاری کوي نو دا کارونه چې کوم دنو هغه کوونکې بنوي دا هغه صفات چې ما تاسو ته صفات بیانېږي نو هغه دا شو فاذا احسننا اوس کچرته د دینه پس چې وعده دی وکړو بیا بدکاری وکړه نو فاذا احسننا کله چې دوی پاکی شي په وعده سره فان اتینا نو ک بیا دوی راتلل وکړل بفاحشتن هغه فاحشی ته بدکاری ته فعليهن نو په دی وین زبان دی نصف ما نیمه د هغه سزا ده علی المحسنات چې په آزاد خود باندې من العذاب د سزا نه نیمه سزا به دې ته ملاويږي نیمه سزا څنګه ده سل کوړی خزه ته ملاویږي یا سړی ته چې بدکاری وکي نو وینځه ته بسمري وینځه ته 50 کوړی وي قا 50 کوړی وي البته خزه چې واده وی کلا او یا سړی واده وی واده کړی وی نو بیا خو که بدکاریو کې بیا خو پر جم کیږي په کانو باندې وشتل کیږي په هغه باندې مړ کیږي نو په هغه کې خو بیا نیمه نه راځي ځکه هغه خو مرګ راځي دا نکاح دی وینځو چې دی لمن دا د هغه چا د پاره خده خشیل عنت منکم چې یریږي د ګنا نه تاسو نه تاسو کې یو سړی د ګنا نه یریږي العنت عنت په اصل کې ویل کیږي ستا هغه ماتیدو د اډو کیتا خو مراد ته دی ځای کې څه شی دی ګناه دی د ګناه سره سړی څه شي د هغه ته تکلیف رسیږي مشقت کې واقع کیږي عذاب ته راځي نو هغه ته د عنت وی نو عنت نه مراد بدی ده کې ګناه شي ذالک لمن خشی العنت منکم دا نکاح د وینځو جایز ده د هغه چا د پاره یا بهتر ده هغه چا د پاره چې یریږي د مشقت نه یعنی د ګناه نه منکم استاسنا وان تصبروا او صبر کول ستاسو دا اوس هغه څلورمه خبره ده چې ما تاسو ته وی چې دا بل ته خی چې نکاح د وینځو کول غوړه دي او کنا نه کول غوړه دي نو الله وی وان تصبرو کچرته تاسو صبر وکئ صبر وکي د نکاح د وینځونه یعنی وینځ نکاح او نکي داغي نه صبر وکي چې بس خیر د صبر کوما خو نکاح د وینځ سره نه کوم خیر لکم نو دا بهتر دي تاسو د پاره ولی زکه په نکاح د وینځه کې نقصانات وی کنه یو دا وی چې ستا اولاد به غلام کیږي دیمه خبره دا چې کله ته د وینځه سره نکاح کې نو هغه ټول ستا نه ګرځي ټول ستانه ګرځي دا مطلب دی چې ټیک دا هغه بضع خو به استاشي خو لیکن دا خبر ده چې خدمتونه هغه بیان چاله کوي هغه خپل آقا او خپل مالک لې کوي نو په دې وجه باندې دین خبردار ته صبر وکي والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یرید الله لیبین لكم اوس دا احکامات چې الله تعالی بیان کړ نو په دې دریو آیاتونو کې د دې احکاماتو تاکیدات ذکر کړي ښا یرید الله اراده لري الله تعالی لیبین لكم دې لپاره چې بیان کتاب تا واضح کتاب تا احکامات خپل ويهدیکم او خیتاستا سنن الذین من قبلکم طریقې د هغه خلکو من قبلکم چې مخکې استادونه استادونه مخکې خلک کافرانو دا غي رسمونه او دا غي هغه باطل رواجونه هغه تاسو ته خي د څه د پاره چې تاسو ته ځان بچ کړئ لتجتنبوها يهديكم سنن الذين من قبلكم د سنن نفس مراد دي مراد کنه د جاهلیانو کافرانو هغه طریقې دي هغه غلط رواجونه ته په دې صورت کې بیان کړ کنه نو الله را تاغه بیانې دې د پاره چې تاسو ته ځان بچ کړئ یا دوی او معنا دادا و یهدیکم او خی تاسو ته سنن الذین طریقې د هغه پیغمبرانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو تاسو نه مخکې پیغمبرانو دا وی څنګه طریقې وی هغه تعالی بیانې د صد پاره لتقتدو بها دې د پاره چې تاسو په هغه باندې روان شئ او د هغه اقتدا وکړئ و یتوب علیکم او الله تعالی مهرباني کوي پتا سو باندې مهربانی در باندې کوي رحم در باندې کوي توبم قبلې والله علیم الله تعالی پوی دی نو دا هغه په خپل پوی سره دغه قوانین جاری کړی دي حکیم او حکمتون والا دی نو د حکمت تقاضا دا چې کله د وینځ نکان تاسو ته جایز کړه دا د الله حکمت دی په دې کې تاسو د ګنا نه بچ شئ والله یرید ان یتوب علیکم الله تعالی اراده لري ان یتوب علیکم چې تو توفیق د توبې در کی تاسو ته یا ان یتوب علیکم چې توبه قبول کی تاسو دا دو پیری وی مخکم و یتوب علیکم او اسم و ان یتوب علیکم مخکی یتوب علیکم چې هغه توبه بعد العمل دا توبه بعد العمل دی ته وی د عمل نورست توبې ستوي رحم د الله ته وی او دا دویمه توبه چې ان یتوب علیکم دا اوس راغې نو دین توفیق د توبه مراد ده چې الله تعالی تاسو ته توفیق د توبه درکې یا قبل ول د توبه ته مراد دي و یرید الذین او اراده لدی هغه کسان یتبعون الشهوات چې تابع کیږي د خواهشات نفسانیو ان تمیلو میلا عظیما چې تاسو کاږه شي د حکمونو د الله نه پکګېدو لوی سره د الله د حکمونو نه تاسو واړی د دې لپاره څه کوي دا خلق کافران خلق دا کوشش کوي څه مطلب آلوسی وی تفسیر روح المانی کی ان تزنو کما یزنون چې تاسو هم داسې بدکاری وکړي لکه څنګه چې هغه بدکاری کوي کافر در باندې دا کوشش کوي خو الله در باندې الله در ته دا احکامات را لېږي چې نه نه تر دې زنا نه د بدکاری نه شي بچخه یرید الله اراده لري الله تعالی ان یخفف عنکم چې سپک کی د تاسو نه سچې در نسبت کی د جاهلیت هغه رسمونه هغه هغه ډیر درانه درانه رواجونه به سخت سخت دغه به رواجونه به الله در ناغس پکای وقلق الانسان الله وی ولف پکوم زکه ته پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزورې انسان کمزورې پیدا دی نو په دې وجه باندې الله تعالی وایي د آسان آسان احکامات راولم او د جاهلیت او هغه غلط رواجونه چې کوم دنه هغه د دین لري کوم چې اسانی پیراشي یا ایها الذین آمنو اوس د دې ځاینا تر دې پورې خدغه قانون ذکر شو د وینځ د نکاح اوس د دې ځاینا چې د نکاح قوانین څومره د زنانه او متعلق قوانین ذکر شو نو اوس د دې ځاینا پس تا ته سوار لسم قانون ذکر کړي سوارلسم قانون د مالونو سره متعلق ته چې مال به په باطله طریقه په غلطه طریقه نه ګټي ولی دا د دې سره ربط څنګه له ربط داسې دی چې مخکې د کورنۍ قوانین تیر شو کنه نو د کور سره چې متعلق کم قوانینو نو په کور کې کله کله سړی څه کوي خامخا خرچه کوي نو چې د خرچي ضرورت راځي نو بیا کله ارسه تلاسه چي چې روپۍ په سبانه پیدا کما چې کور ته خرچه راوړم نو الله وینا نه ګوره د کور په خرچه کې به خیال کې غلط مال چې کوم دنو هغه بندا کې یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلوا مخری تاسو اموالکم مال نخپل مال نخپل یا مالونه د یو بل خا د یو بل تاسو ټول په خپل مینس کې یو شی د یو بل مالونه نو مخری بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطل طریقو سره باطل طریقې پر رشوت سره په جواری سره په حرام خرڅول سره په دې سره تاسو چې کوم دنه مال نه حاصله وي یو دا معنا ده یا دا لا تاکلوا اموالکم مخری خپل مالنا بینکم په خپل مینس کې بل باطل په باطل طریقه که خپل مال دې هم په حرام په مخره چې توای دا خو زما خپل مال دې د په ځان لس کوما شراب اخلم نو توای زما خپل مال دې د په ځان لس سیګریټ اخلم د په ځان لس چرت اخلم نه دا خپل مال بم په باطل په غلطه طریقه به نه خوري الا ان تكون تجارتا مگر کچرته وی تجارتا دا معاملہ د تجارت وی عن تراض منکم پرضا سره تاسو د طرفنا الکه کدا ته معلومه د یو بل نه پرشوت مخرا په جواری مخرا ها تجارت کې په دې طریقه باندې چې اغم راضی وی تعالی یو شی درکې او تور لچ کوم دنه یو شی ورکې نو په دې طریقې سره کې تجارت کیږي اخستل خرڅول نو په دې کې بیا خبره نشته د مسلمان د قتل نه منې کړې ښا و من يفعل ذلك سوک چې دا کارو کې یعنی دا قتل کې یا دا مال په باطل طریقه سوک چې دا کارو کې عدوانن دا قتل کې ځان قتل کې عدوانن په زیاتی سره و ظلم او په ظلم سره پوه شئ ظلم او زیاتی نو دواړه مرتویل یو په حقوق العباد کې د عدوان د بندګانو په حقوقو کې او ظلم په حقوق الله کې دی د الله په حقوقو کې نو الله وی فسوف نسلیه نارا ذره چې مونږ به داخل کو دلره اورته د پاره د سوزولو وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنهون دا اوس بشارت دی چې څوک د دین ځان بچ کړي داسې قسم ګناونو نه نو الله وسره سکی ان تجتنبو کچر ته تاسو په ډډه اوسېږئ کبائر ما د لوی او ګناونو نه تنهون عنه چې تاسو منع کول شي دا غینا نو نو کفر عنکم سیئاتکم لری بکم زد تاسو نه غ صغیرا واړه ګناونه تاسو چې هغه بعد شمار کړی دي ډیر ګناونه چې کوم دین هغه شمار کړی دي بعد وی هغه دي چې باغی بارکی د اخرت تخویف او دمکی راغلی دا لیکن دې دا کې اسانه معلومه معلومیږي د دې آیات نه کبائر ما تنهون عنه هغه گناهونه لوی گناهونه چې تاسو دا غي نه منع کړی شوی یي بس کبیره گناهونه هغه دي چې دا غي نه صراحتا نه راغلی دا یا په قران او سنت کې قران او حدیث کې او یا چې کوم دی نو که صراحتا نه نیوی نو هغه شعر هغه لوي چې په معنا د نه کیوي نو بس چې دا دوه سیز نه پکې وي نو هغه ته څه ویل کیږي هغه ته کبایر ویل کیږي نو کفر عنکم سیئاتکم نو صغیره ګناونه به مونږ تاسو نه لري کو په دې ځای کې دوه مذهب دي یو مذهب د اهل سنت والجماعت دی یو مذهب په خوای او ډغه تیر شی او معتزله دا غوي دی د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله تعالی صغیره ګناونه معاف کوي کله په مون سره معاف کیږي کله په مصیبتونو سره معاف کیږي کله په بیمارو سره معاف کیږي مختلف حالات په سړی باندې راځي نو فاغي سره کله په او دس سره ان الحسنات یذهبن السیئات نیکی چې سړی وکینو هغه ګناهونه سکی هغه ختم کی هغه صغیره ګناهونه هغه سره ختميږي معتزله چې دی هغه د دې آیات نه استدلال کوي هغه وایي چې نه صغیره ګناونه الله معاف کوي خو په دې شرط چې ځان به د کبیره ګناونو نه ساتي که د کبیره ګناونو نه ځان بچ نکړو نو بیا صغیره ګناونه تا ته نه معاف کیږي موږ ولې وایي دې آیات کې شرط داراغل د انتجتنبو کبائره مونږ وایو نه دا آیات چې کوم راغله دی نو دا د ترغیب د پاره دی د ترغیب د پاره دی او دغه چې کوم دی نو نور آیاتونه دا سره راغلي دي چې پاره کې مطلقه دا خبره شوې ده چې سړی ګناهونه نیکی کوي نو بس تغیره ګناهونه ته سکیږي هغه ته معاف کیږي ک کبایر نه ځان بچ کوي او کنه بچ کوي البته کبایر نه ځان بچ کول خو فرض دي خو لیکن دا چې صغیره ګناهونه معاف کیدل په دې باندې موقوف نه دي نو دا شو وانو دخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض تر دې پوری دغه سوار لسم قانون او داغي تاکیدات تخویف او بشارت و سره ذکر شو بیا داغي نو ورست ولا تتمنوا دا دې پنځل لسم قانون دې کې سدي نه د چانا د تجاوز نه په میراث کې په میراث کې به ظلم او زیاتې نه کوي او دویم نمبر و سره من در چانا د بغض او د حسد نه د وجد بعد د فضیلت نه چې یو چا, چا فضیلت الله تعالی ورکړل دی هغه ته لګورواله ورکړل دی ته د هغه په وجه باندې هغه سره بغض کې دا مکوي لکه الله تعالی سړی ته فضیلت ورکړل دی په چا باندې په خزه باندې نو خزه ولګي د دې سړی سره د دې فضیلت د وجه نه سو کی بغض او حسد کی لکه نن سبا چې بازاري خزه د انجیوګانو د موسسو خزه کوي کنه هغه څه کوي هغه د سړی سره دغه بغوس کوي چې ولې سړی حکومت ته رسیږي او موږ حکومت نه ملاويږي ولې سړی مطلب دا دی چې هغه یو قاضي جوړې دي شي او خزه نه شي جوړې دي نو دا خبره هغه کوي الله تعالی وای نه دا فضیلت زماره طرف نه دی ان تج ولا تتمنوا ما فضل الله او تاسو ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوئ سچه د زوال د اغا اے تاسو مغواړی زوال د اغا فضل الله به بعضکم علی بعض چې فضیلت ورکړی دی الله ورکړی دی الله تعالی به پاغه سره بعضکم علی بعض بعض استاسو نه په بعضو تاسو د اغه زوال مغواړی چې را داسې خو دنه لاړو لکه حسد دی ته وایي تمنی زوال نعمت الغیر تمنا د بل چا د د بل چا د نعمت د زایل کېدو کول چې دا نعمت د نه واغستې شي یو سره دی الله تعالی هغه ته مثال کې طور پر 100 روپۍ ور کړی دي ته وای چې الله خو دې خوار کې الله دې غریب پوه شوې چې دا تنه لاړ شي ځل کې دا خوخی او دا هغه په بد باندې خوشحالي کې دي ته سوې دي ته حسد وای دغه ته تم دغه دغه تمنا تاسو مکوئ صحیح شو ولا تتمنوا ما نو تاسو مغواړی ختمیدل د هغه سیز فضل الله چې غوړه کړی دی الله تعالی به په هغه سیز باندې بعضکم بعض استاسنا علی بعض په بعض نور باندې للرجال اوس دا یو مثال درکې چې خود الله تعالی سړول الله تعالی فضیلت ورکړی دی للرجال نصیب د پاره د سړو برخه دا مما داغه نه اکتسبو چې دوی سکړی دي چې دوی سکړی دي نو د دوی د کارونو د دوی د افعال او د هغه برخه چې کوم دغه سړو ته نو سړو د الله تعالی د کار یو طاقت ورکړي دي نو هغه طاقت مطابق دا برخه ده هغه ته یو فضیلت په دی باندې ملاو دي خوش وي دغه شانتي په میراث کې چې کوم دغه ته ملاويږي نو په سړی بوج زیاتی کنه که خیال مو کړی نه نه فقط هغه باندې د هغه څه دی وجنه زیاته ده ولن نساء د پاره د زنانو نصیبن برخی دی مما داغنا اکتسبنا چې دا زنانه کم کار کوي یا په دې زنانو کم بوج راځي دا غوي باندې بوج کمی پس نسبت د سړي باندې نو دا غي برخم په دې اعتبار تر سره کما ده واسال الله من فضله او غواړی د الله تعالی من فضله د فضل داغنا د الله فضل بیا یو شان دی هغه کې بیا دا نشته په دنیا کې خو میراث تقسیم کې دغه کې چشته دی خو یو د آخرت خبره ده نه پاغه کې دا نشته دی چې ګنې د سری حساب زیات دی او د خځه به کمای نه چې چا سمره تقوا کړي و دغه مطابق بوته ملاویږي ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله تعالی دې په هر یو څه باندې پویا ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون دا شپارسم قانون دی شپارسم قانون دا دی چې د میراث د حق د وارث دی میراث پچاله ورکه وارث لبه ورکه او کم چې ملګری دی پوښ کنه حلیف دی نو اغلا اسی مطلب دا هغه مدد کوا هغه ته اتی عتیه متیا ورکوا خو په میراث کې به حق نی دا اصل کې رد بیا په جاهلی رسم باندې په جاهلیت کې به دا طریقه و چې یو چا به چا سره ملګرتیا لاس ورکو نو چې ور دې کو نو بیا به هغه په میراث کې ځان سره شریکو نو دلته به وارثان هغه به وګي پاتې شو هغه ته بسنو او هغه ملګری چې نو هغه ته په برخه ملاوي دا نو په هغه باندې رد کړي دغه رنګ په اوایلو د اسلام کې د اسلام په اول کې دا طریقه و چې موافقات بکیدو نو یو سړی به د بل سړی ورور شو نو بیا به ورله په مال کې څور کولا حصہ به ور کولا نو الله تعالی وایي چې نه دغه حصہ اوس نشته لري دغه حصہ نشته د سره اس مدد کوا حصہ د شادي د وارثانو دي ولکلن جعلنا او د پاره د هر یو مونږه ګرځولې دي د پاره د هر یو سړی مونږ ګرځولې دي موالی وارثان وارثان هم ګرځولي موالی څه دی و ادا وارث په معنی سره دی موالی په مختلفو معنی سره مولا راضی مولا په معنی د مددگار سره راضی مولا په معنی د دوست سره راضی مولا هغه سړی تم ویل کیږي چې هغه څوک آزاد کی پوښ کنا یو وینځ آزاد کینو هغه ته بیا هغه مولا ویل کیږي یا غلام آزاد کی مولا دی تم ویل کیږي چې یو څوک د چا پلاس باندې اسلام قبول کی نو هغه ته به مولا الموالات هغه ته به وی موالی نه دي دا کې مراد وارثان دي ستي مراد وارثان بیا وارثان په دوه قسم دي یو وارثان څه دي هغه ذویل فروز دي ها ذویل فروز اوس به ته په یان نه نه ذویل فروز هغه چې هغه خیال کړي مخکې پرون چې سبق کې تیر شو چې د چا ایسي مقرر معلومي وي لکه د پلاری سم معلومه وا د زوی سم معلومه وا د خزی سم معلومه وا د تزویل فروض وای ښا دا ته قسمه تقریبا جوړیږي او یو دی عصبه عصبه هغه ته وای چې بس هغه اسی نه دی ذکر شوی چې څه باقی پاتې شي هغه هغه راضی نو هغه سی هغه ته بیا عصبه وای ښا ولکلن جعلنا او ګرځول یې مونږ له پاره د هر یو سړی د هر یو تن موال یا وارثان مما د هغه مال نه ترکل والدان چې پریګ دی مور او پلار والاقربون یا خپل خپلوان خپل خپلوان کم مال شاه تفریق دی او مرشی نو پاره کې د وارثانو سوی حق وی ها والذین واکسان عقدت ایمانکم چې کلک شوی دی تاسو هغه سره قسمونه د دوستانی عقدت ایمانکم کلک شوی دی قسمونه تاسو هغه سره د دوستانی نو هغه سره بس چل کې فاتوهم نصیبهم نو ورکو یوی تا غیسه نو چې حکومت ته نه یاره پدې کې با امیر سو کې پدې حکومت کې بادشاہ او پکې سو کې او رعیت د پکې سو کې هغه درته کوي چې دا نه چې معاملې در نه شي بالعکس کې به نظیر دور د نه جوړ نشي چې مطلب خدا پکې ته شي حکمران شي نه نه سړی به ته حکمران وي نو هغه ترتیب دته کوي الرجال قوامون سړی چې دی قوامون دا نگرانی کوونکې دي حکومت کوونکې دي زما کفالت کوونکې دی علی النساء په زنانو باندې ولی دا سړو ته الله تعالی دا حکومت ورکړی دی وای بما فضل الله په سبب د دې باندې چې غوړه کړی دی الله تعالی بعضهم علی بعض بعض په بعض باندې سړی په خد باندې غوړه کړی دی الله تعالی سړی کې داسې طاقتونه اچولې دي چې دا هغه طاقتونو په وجه باندې پکار دا چې امیری دي چاوي دا د سړی نه ها دا طاقت الله یې خده اگر چې نور ټول پاول د صورت کې ورته وي ټول یو بدن یې خزا او سړی یو بدن یې خو لیکن په بدن کې کوم فرق نه کنا اوس د سر ځان ته حیثیت دی او د لاس ځان ته حیثیت دی د خپې ځان ته حیثیت دی نو د هغه بدن ځان ته حیثیتونه بعض په کې بادشاہانی او بعض په کې سوی هغه په کې رعیت وي نو ذکر ته وي بما فضل الله په سبب د دې چې غوړه کړی دی الله تعالی بعضهم بعض استاد د دوینا علی بعضن په بعض نور باندې بعض سو غوړه کړی سړی په چا باندې په بعض نورو په خذ باندې خذ باندې سړی غوړه دی ښا یو دویم نمبر و بما انفقوا من اموالهم دویم وجد سړی د حکومت داري دادا چې بما انفقوا په سبب داغي باندې چې خرچه کوي دا سړی من اموالهم د مالونو خپلونه خرچه په چا باندې وي په سړی باندې وي نو چې خرچه سړی کوي لہذا حکمرانی د چاوي هغه د دوی دا د سړی وظیفه شو اوس خزه بس کار کوي د سخت لپاره رته کوي فصالحات نو پس نیک خزه ها هغه خزه چې عمل د شریعت مطابق کوي قانتات هغه هغه خزه وي چې تابعدار د خاوند وي حافظ تابعدار د خاوندانو وي حافظات حفاظت کوونکی وي للغیبی ها دا څنګه چې مانن کړی چې یادون کې د غیب وي نو غیب خو مخلوق ته نه معلومه خو الله ته معلومي مانو کوي حافظات حفاظت کوون کی وی د زانونو للغیبی په وخت د نشوالی د خاوندانو کې په وخت د غایب والی د خاوندانو کې خاوند نشته نو دا د ځان حفاظت کوي ها ها بما حفظ الله په سبب د دې چې حفاظت کړی دی الله تعالی ولاتی هغه خدای اوس خزه چې کوم دنو هغه خبره نه مني نو بیا بس چل کې ولات یا خزه تخافون چې تاسو یریږي ان دښمن یې تاسو نشوزهن د مخالفت دا غوینا هغه د خاون سره مخالفت کوي بغوس کوي لانجی کوي پکور کې ورانه کوي فعذوهن نو نصیحت کوي هغه ته نصیحت کو ته څنګه کې نو زموږ بختانو سره خدا کې نشته چې نصیحت کرته وکي هغه بس صرف دا اول ګور اول طریقه ترتیب پیژنې اول مو تکور کې نصیحت وکړي نو نصیحت د پس کې وای فعذوهن بکتاب الله تفاسیر وای د الله په کتاب سره د الله کتاب ورته ته وایا په قران باندې پویا کنه هغه بستا حقوق پیژنې چې او دا خو مخاوند دی او دغه په ما باندې الله تعالی حقوق خېدي او کتا ورته قران نی ویره او بیا ته وته وای چې دا داول نه سميږي نو هغه غریب ته ګناه نشته تا ورته سخول نه تا خبر نه زده کړي فعذوهن نسیتو کوي غیتا په د الله په کتاب باندې وهجروهن په نسیت سم نشوا نو وهجروهن جدا شي دا غوینا فل مضاجع په بسترو کې بیا ته نزان ته شډاډه ته شخه دا دوه مرتبه ده نو په دې باندې بس شي سم شي کدانوا نو وضربوهن نو بیا یې سکوي وی وای ښا بیا د خدای بارک دام ویل چې بیا یې ټکوي کلا کلا خو بیا په څه ویل چې ضربا غیر مبرحن دا چې وال نه چې ظالمانه وال د کړي چې لاس به مات کړي خپل به مات کړي دا چې وال باندې کې ضرب تعذیب د ادب د پاره به وای ښا د ادب د پاره به وای چې بیا دې په شروع کړي چې نه ودرېګا هر وخت د پښتنو کې کله کله دا ټکه مشهور دی وای چې هر وخت په خزه یو ډول ډبا واه چې دم نه یریږي پوه شئ نو کته سړی اسی بدر نه یریږي او کسړی نه نو بیا در ناس نه یریږي ان الله کان علیا واستوی اذا ملک خزه ذات ته دبه وامه زمانه څوک تاسو کولی شي الله وای او ان الله کان علیا یقینا دی الله تعالی اوچتو الله در باندې برشته دی الله بدر ته پوسو کی کبیرن او د لوی شان والا کته ځان ته ډیر غټ دغه چې ډیر غټ سړیم الله وې زستانه غټه مذهب در سره ایتاب کوم د دې خځې پښتنه بدر نه کوم و ان خفتم شقاق بینهما اتلسم قانون دی چې د خځې او د خاون ترمنځ اختلاف راغی نو اختلاف او لانجه چې جوړه شو اختلاف راځي طلاق ته خبر رسیږي نو کوشش کوي چې اول طلاق واقع نشي نو دواړه د سکی هغه دی پمیان سی کوشش وکي او دواړه ته خبرې وکي دا غي بیان دی مو اوري بیا دا غي نه پس دي سو کی پمیان سکی د جوړ کوشش وکي ها فبعثو حکما من الی وحکما من خو دواړه به دا څه نه وی چې یو طرف نه دی دواړه نه نه یو به یو طرف نه بل د بل طرف نه چې دواړو حالات پیژني ځکه د خاوند د کورنۍ والا د خاوند مزاج پیژني چې دا سړی څنګه سړی دی او دا د خزه د کورنۍ والا د خزه مزاج پیژني او هغه د هغه په تفصيلات دار دي په تفصيلات پويږي ان يريدا اصلاحا یریدا باندې وای کچرته اراده لري دا دواړه اصلاحا د جوړښت کدا دواړه د جوړښت اراده لري څوک خدا او خاون یو معنا دا ده دیو معنا یریدا کچرته دا دواړه دا څوک دي دا د خزه د کورنۍ فیصله کوونکې او د سړی د کورنۍ فیصله کوونکې که دوی اراده لري د جوړه یوفق الله بینهما نو جوړه براولي الله تعالی په میان د خځه او د سړی کې موافقت براولي جوړه براولي ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله تعالی کو یو خبردار دی واعبد الله نو لسم قانون اخیری قانون ها دی بابو اخیری قانون لسم بیانای او په دې قانون کې ته وایي چې او د الله تعالی حقوق هم ادا کوا دا خو نه تا ته خو د کور قوانین شروع شوی دي نو ته خو کور ته متوجه شوی خو خدای دا نه ير نشي او دویمه خبره دا ده چې ورسره د نورو رشتہ دارانو صرف تر خپل کوره پورې محدود مو سیګا نور رشتہ داران خپل خپلوان دا وسره یتیمانان مسکینان نه حقوق ته بیا نور ذکر کوي ښا نه حقوق نور ذکر کوي ګوري واعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا داور توحید دا الله تعالی چې کوم دې بندگی خاص کوي دا شرک مکوي ولا تشرکو او مشرک وي به الله تعالی سره شیئا هیڅ شی هیڅ شی و سره مشرک وي ک کانه وي ک ګټه وي ک انسان وي ک قبر وي ارشه چی وي وبالوالدین احسانا او د مور او احسنو بالوالدین او د مور او پلار سره کوي احسانا خېګړه یو دا کار کوا دویم و بذل قربا او د رشتہ دارانو سره کوا او نو خپل خپلوان دي دا غوي سره ول یتاما د یتیمانانو سره دریم ول مساکین د مسکینانو سره حاجتمن خلق ول جار ذل قربا او هغه گاونډي ذل قربا چې هغه رشتہ داري والا دی خپلوانی خپلوانی والا دی یا وای ول جار ذل قربا هغه گاونډي چې هغه ته بیخی نږدې ده په دیوال د سره په جار د سره لګیدل دی نو هغه شو وابن السبیل او بل څه کوي احسان کوي د مسافر سره ابن السبیل د لارې زوی نو د لارې خو زوی نه خو لیکن دا چې مسافر د دې غریب بس په دې ته پیژنې چې دا مسافر دی نور نه پیژنې و ما ملکت ایمانکم او نه هم څه دی هغه وینځي او غلامان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دي خلاف نستاسو نو دې ټول سره پیګړه کوا دې ټول سره څه کوا احسان کوا دا تر دې پوري دا شو نلس قوانین ته دا غسر نه ذکر کړل د دغه سره د کورنۍ سره د تدبیر المنزل سره متعلق قوانین دا